قیامت به کله راځي د دې علم صرف الله سبحانه و تعالی سره دی بل چاته د دې علم نشته خو د قیامت د راتلو نه مخکې به څه علامات ظاهریږي او دا علامات الله جل جلاله مؤمنانو ته ښودلي دي او هغه علاماتونه یو علامه دا هم ده چې علم دا به اوچت کړی شي د دنیا نه به علم اوچت کړی شي او جهالت به خور شي خو دا علم به څنګه اوچتېږي آیا دا به د سینو نه ویستلی کېږي نه دا علم به هېرېدی نه شي دا به د سینو نه نه ویستلی کېږي البته علما به وفات شي علما به ډېر کثیر تعداد سره وفات شي او بیا به دا شان وخت راشي چې علما به نوې دنیا کې او خلک به تپوس د جاهلانو نه کوي نو هغوی به خپل هم ګمراه وي او نور خلک به هم ګمراه کوي نو دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده د قیامت د علاماتو نه بله علامه آ دا ده چې زلزلې به زیاتې شي زلزلې به په کثرت سره راځي دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده بل علامه د قیامت هغه د وخت لنډېدل دي د وخت مختصر کېدل دي وخت به ډېر زیات مختصر شي کال به د یو میاشتې عمره شي میاشت به ته یو هفته عمره شي هفته به د یو ورځ عمره شي او یو ورځ به د یو غنټې عمره شي نو د قیامت د راتلو نه مخکې به غوښ مختصر شي دا هم د قیامت یو علامه ده همدغه شان د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا هم ده چې زنا به عامه شي زنا به ډېره زیاته کېږي، زنا به عامه شي، دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. همدغه شان د قیامت د علاماتو نه یو علامه دا هم ده چې زنانه ښځې به زیاتې شي او سړي به د ښځو تعداد به دا زیات وي او د سړو تعداد به کم وي. ان تر دې چې پنځوس به ښځې وي او یو به سړی وي نو د ښځو تعداد به ډېر سیوا وي د سړو نه او د سړو تعداد به دا به کم وي د ښځو نه دا هم د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده